سترت الامام ما یقتل الصلاه کوم سوزونه دي چې قاطع د صلات ګرځي او کوم سوزونه دي د قاطع د صلات نه ګرځي نو حنابلو د ظواهر په نسبت دي درې سوزونه د مصلی د صلات پر قاطع ګرځي خر مخ تیر شي نماز ماتيږي د سترې نه مخ کې دارنګي زنانه تیر شوا مز ماتيږي او شپې تیر شي نماز ماتيږي دی وجه احتیاط پکار دی چې د مسلې نه مخکې دا سوزونه تیر نشي د دې تیرېدو په وجه باندې د مسلې د صلات با منقطع ګرځي قطع بشي حنابلہ او د زواهر په نسبت امام صاحب رحمت الله علیه او بعض عند البعض د کچری نوی د د مخامخ مقدار د آخرت الرحل د زین مقدار باندې یو لیش باندې ستر نوی الحمار والکلب الاسود والمراتو خر مخه تیریږي مزبماتی تور سپه مخه تیریږي یا زنانه مخه تیر شوا مزبماتی فقلت ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض تور سپینا زړه زری څه مطلب دی قال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني ما د نبی اسلام نه تاسو کړو څنګه چې ما تا تاسو کړو فقال القلب الاسود شیطان دې وینا مرور دا درې سوزونه قاطع د صلات بشه د مصلی بعض الزوال په قول باندې وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شبه قال حدثنا قدرة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه وشبه قال يقطع صلاة المرأة الحائض والكذب ديك للتعميم په دې روایت کې ځا صلوات کوم لا غیر سترا سترا ضرور پکار دی پښ احتیاط پکار دی وایجعلوا اذا مروا بین یدی او مز کفایت کوي دا غنا چې کله دغه یهودی خنزیر حمار کله تیر شي علا قذفت بعجر مقدار د وشتو د غټي غټه د سره راخلاص کی او زه پر رس یعنی یو درې یو درې صفونه دو صفونه مخ کې د شپاسار باندې سره ګټه ورزول شي ناغه مقدار باندې مخکې کانې ستره وغیره وي لږ مخکې تیریږي نو مزایقه نه لري نو مطلب دا مرور د دې اشیاو قاطع د صلات ګرځي نو د مز بچ کولو د پاره دا ستره او درولې پکار دی ما داغه د د مفلوج کېدو وجه مې وي ته پیدایشي مفلوجي ګرځېدې نشي یا کدا عذر رسته تا تلاش شي فقال مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على حمار زب خر باندې شورم نبی اسلام مذکور ازمه کې تیر شم فقال الله مستاثر وی الله د د اختی پری کی د د د آثار د پل ختم کی موږ نه مزورات کړو فما مشیت علیا بعد اغن بعد د ذکر ذلنی ما ته ثابت شوی د نبی اسلام د خیری لیکن دا حدیث ضعیف دی انتهایی او د نبی اسلام ډیر رحیم او د سری نبی اسلام کولیوم نه روایت کې ضعف دی یزید بن عمران د عن یزید بن عمران نو دا روایت کې ضعف په د باندې مجهول قال حدثنا كثير بن ابي يعني يعني المزدحي قال حدثنا حيوان سعيد بن اسناد يوم نوزر فقال قطع ثلاثنا قطع الله اثره سعید مجهول ادب د پلار غزوان مجهول نه دا نقل د مجهول عن المجهول نزل بتبوک و حاج نو ناس فسالو عن امری څنګه نا جوړ شي ګرځېدلی شي فقال سوعدتك حديثا فلا تعدد به ما سمعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك الى نخله فقال هذه قبلتنا ثم صلى اليها اغه کجوریتا فاقبلت وانا وغلام اسا حتى مررت بيني وبينها قال قطع صلاتنا قطع الله وسره فما كنت عليه الى يوم هذا د نبی اسلام خیر ولسه لیکن دا حدیث هم ضعیف دی دا سعیدم ضعیف دا پلار غزوانم ضعیف جی وابو السفيان بن امام السدس من غير وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغازي بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال ابي امام سترة من خلفه باس عنوان قائم شو امام سترة د مقتدیانو لپاره سترة ده هر مقتدی لپاره نه د لازمي جزان له سترة دی ونی دار پولی سره د د پټي پولای کړ نبی علیہ السلام دی پولی ته مخامخ ودرید فتخذو قبله د د پټي خوا کې داسې پوله ده خیر په داسې پوله شو موږ ته پولو نو د نبی علیہ السلام یو فوټ دو فوټ د پټي پوله وا د قبله جوړ کړو قبله طرف ته موږ شروع کړو ونحن خلف فجات بهمتنا پدې کې پسکره رااله تمر بین یادی فما زال یدروها نبی اسلام من کول من کول حتا لاسق بطنو بالجدر داغه پسکری خېټه دیوال سره ولګي داغه پل سره ولګي او زنانه تیریږي نو د صلات د پر قاطع ګرځي يهودي مجوسي مخکې تیریږي نو مزماتيږي دا مسله کو د بعض الزوائر امام ابو داود رحمت الله علی مستقل باب نورست قائم کړنا نه د دې تیریدو سره مزماتيږي نه قاطع صلات مطلب دا چې اسدان شي خشوع استاد ځای نشي دا ځکه موږ وکړه چې دې سوزن مخې تیرې دو احتمال دی خر مخې تیرې او سره موږ په ولاري ازانه چلته ور استا وصلت مع الله د برکاتې دی دا دا معنی کې دي شي ورنه دو بابونه امام ابو داود رحمت الله علیه بلکې آخر کې مستقل باب قائم کړ مرور د دې اشیاء نو دا مخه ته زنانه تیرېدل دا قاعده د صلات بالکل نه دی به قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشه قالت قالت بئس ما عدلت امراه حمار والكوي لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ما تدخل فشكوا بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب تاسو زنانه مونږه د خورونو سره سپو سره یو ځای کول اجبکار کوي لقد رأيت رسول يصلي وانا معترضه بين يديه فاذا اراد ان يجد غمز رجلي فزممت الي ثم يجد نبی اسلام سجدي لتز ما في بغدي قبله طرف ته ما به خپل غونډې کړې نبی اسلام ما ټنګ را کړ نو موږ د خرونو او سپوسره موږ یو ځای کړو نو مرور یا مکس ها دا خبره یقینا ده د ذکر درېدل از دانه چې زنانه مخ تیریږي استا وصلت د پر قاطع شي مال الله دا خطر شته باب من قال رحمه الله فاستاذ به قال حتى سعد من ابي شباب قال حتى سفيان بن عيان عن زاني عن عبيد الله بن عبد الله امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړي تحمل د حدیث او ادا د حدیث کې فرق دی تعامل د حدیث د پاره معشوم ممیز هغه کار کوي پنځه کال شپږ کال وو کال معشوم هغه بالکل حدیث اوریدي شي لیکن ادا د حدیث ماشومانو کار نه دی بیا د ځوانانو کار ٹھیک شو ادا د حدیث ادا زمواري دا بل ته بل ته حدیث را سوال بیا د بالغینو کار دی او تحمل د حدیث ماشمانم کول شي عبد الله بن زبیر رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه صاحب وغیرہ دا د وړ وړ ماشومان د نبی اسلام شفاعت غالبا د عمر لس کالو نو تحمل د حدیث صغار کول شي ها ادا کول د حدیث نه دا بیا د بالغانو کار دی امام بخاری رحمت الله علیه التا په دې عنوان باندې په دې ترجمه باندې د حدیث ذکر کړي باب من قال الحمار لا تصلا عن ابن عباس قال جئت على حمارنا خیر کوي امام بخاری لفظ بل وای جیت علی حمار اتان زرالم په حمار باندې خو اتان باندې مؤنث باندې د خر مؤنث اتان وی د خر میم چې دا اتان وی بیګم اتان بیګم ای او د انسان بیګم اخزای و د خر بیګم مخې تیریږي مزنه ماتیږي نه د سړي بیګم مخې تیریږي نه چل کی په خبر کوی شي خر بیګم مخې تیریږي منا کې نبی اسلام مز کوي صحابه ولار دي او زه په خر باندې حمارن اتارن د خر بیګم باندې سور شم رالم کوشم صف کې داخل شم ما غفری خو د یار ساعو سریدل به کول نو نبی رسول الله راته وی دا دې څه چل کړي نو صحابه راته وی نو د خر بیګم مخ کې تیریږي نو مز نه ماتي نو د سړي بیګم مخ کې تیر شنو چې کی ایسه کی جیت علی حمارنا عن ابن عباس انه قال اقبلت راكبا على اتان وانا يوم اذن قد لاحظت الاحتلام هغه بلوغ ته نږدې شوم لا بالغ نوم ورسول الله يصلي بالناس بمنا نبی رسول الله کې موږ ورکولو هغه حمار اتان صف مخامخ مو پرې کړو فما بالاه اړه پروايو نه غړو نو مرور د خر هغه قاطع د صلات نه دی ها دومره خطر ده ځان شلته ورکی وجات جاریتان من بني عبد المطلب دا قاطع د صلات نه وهو من قال ركب لا يقتصر به قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الله قال به قال حدثني ابي عن جدي عن يحيى بن ايوب محمد بن كلبم قاطع د صلات نه دی حمارم نه دی کلبم نه دی زنانم نه اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بادیت لنا عباس رضی الله عنه وسرو فصلى في الصحراء ليس بين يدي سترا مخه سترونه وحمارة لنا وقلبة تعبثان بين يدي لوبي کولی فما بالا ذلك هر پروايو نکړه دا قاطع د صلات نه دی باب من قال يقرأ صلاة الشامي قال حدثنا محمد بن يعلى قال أخبرنا أبو سلمان بن جعير عن أبي بدر لا تصلاة الشيء مخکې تیرېدو په باندې د مصلي صلات نه ختميږي خو په کار دا چې مخکې تیرېدل نه ملي کې ستر دی ودرای چې د بال فارغ البال منځو کې قال ابو داود اوس حدیث دوار راغلی دی اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم روایت متعارض رالل نو صحابه او عمل ته وګوره تعامل د صحابه او هغه باندې خپل عمل وګوره تعامل د صحابه وجد نه لري قال ابو داود تداوم دي ویلي عجیب مجتهد ته قال ابو داود اذا تنازل خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم کتیشی الى ما عمل بی اصحابه د نبی علیہ السلام بعد صحابه عمل څنګه کړي تعامل د صحابه سره معلومیږي چې مخکې تیرې دو سره مزونه نه ماتي لیکن خشوع خضوع دین خلافی نو مخی تشیع و درول پکار دی یو درول کیو بدا فائدای استامز خب اطمینان باندې خپل مزو کې څوک تیریږي تبوای ما ستر او درولې ده او صاحب هم ګناګار نشي عمل د صحابه دغه ده